فضربو فوق العناق وهي هغه پاسره سټون وضربو منهم کل بنان او وهي یقینا بندونه بندونه بندونه بندونه تی وهي انی معکم الله تعالی ملائک راولېږل او الله تعالی او تدا ویل چې انی معکم زستا سرایم یو قول لم بصرین دار چې انی معکم ملائک د الله تعالی امداد ته محتاج دي د الله تعالی معیت ته محتاج دي دویم قول مبصرینو داره چې دغه کې په عبارت کې تقدیر دی قولو للمؤمنین انی معکم امرای کو تاسو وای مؤمنانو ته چې د الله تعالی طرف نه ته دا خبره وکي زلونو کې ته دا واچوي چې زستا سره فثبت الذين امنوا مضبوط کوي مؤمنان لره سول قیفی قلوب الذين خامخا غرزوم سین د پاره تاکید دی خامخا غرزو مزه په زړونو د کافرانو کې رعب هیبت او یره رعب مخکې ویلې ده مونږه چې رعب څه ته وایي رعب ویل کېږي چې زړه چې زړه د یاري نډک شي په امید د مصیبت سره زړه دې د یاري نډک شو خو لیکن سره دینه چې ته د دا امید دی او یری ګردینه چې مصیبت را ترسیږي په ځل کې دا سیر راشي چې غر کېږم او تبا کېږم دې ته ویل کی روب حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نصرت بالرعب مسیرت شهرین الله تعالی د وی میاشتې په مزل باندې لري زمانه دشمنان دی راولي صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی خامخا غرزو مزه په زړونو د کافرانو کې اروا به یاره دره پدری و فوق الاناقین و هیا غی در پاس سره سټون نواز دیو منهم کل بنان او هیا غی لار بندونه هر بند گوتو دی وهی پدری و فوق الاعناقی د سټونو د پاسه وهی د دې دوه مطلبونه هم په سرینو بیان کړی دي یو مطلب درې داره چې د سر د پاسه سره د سر دا کوپړی ده د سر د پاسه د یو صفق د پاسه ده نه پې کوي دغه ځای معلومي چې کم د مزغو ځای دی د دماغو ځای دی نو الله تعالی وایي د ده د دماغ خو ځای له نه راځي دا ډېر زیات په نشه کې راختلی دی تا تا پسې راغلی دی که نه نو پدر یو فوق العناق وهی پاسه د سټونو نه د سر د کپاره یو لږ وهیه نو یقیني دا نیم سر چې کټ کړلی شي نو معنا دا شوله چې د سر نه کنډولی جوړ کړي دا سه نیم سر ته کټ کې نو دا د شوله ک کندولې جام چی دا سه شت جوړی کاسا دا سه شت جوړ کړي دوی معنا مفسرین ذکر کړی دا فوق العناق په سرټونو د پاسه وای ماندار چی د سرټ د طرف نه وه خلک وای کنه وای د سرټ د طرف نه حلال ک د سرټ د طرف نه حلال ک او چې ختم شي مردار شي شیخ سیب رحمت الله علیه د کابل ګرام اغیب رحمه الله الله تعالی دې درجات بلند کی اغیب وی وی کله چې الله تعالی د جهاد مسله بیانې نو ټول ګټونه بیانې د الله تبارک تعالی په نسبت باندې د جهاد دومره مرتبه ده چې هغه د بل حکم نشته لري ځکه به دې سره د الله تعالی د کلمې او چتواله راځي د الله کلمه په اوچتیږي الله تعالی ټول مسائل دا بیان کړي نو صلی الله تعالی طریقه خو دله مجاهده داسې ځای ولا چې دا غینه پاتې کیږي نه دا سې دی وه الله تعالی طریقه خی مسلمانان ته دا سې ملائکه ته الله تعالی طریقه وخدله وی تاسو چې وه نو په سټونو د پاسې وه وضرب منهم کل بنان د کافرانو د سټ د طرف نه وهلم جایز دی او د مړی د طرف نه اعلی لولم جایز دی نبی صلی الله علیه وسلم د بیت الله طواف کاو د الله تعالی د کور طواف کاو مشرکان راجم شیو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل نبی علیہ السلام پسې مسخره کولی پیشاړې کولی نبی صلی الله علیه وسلم چې یو گردش وکړ راتاو شو یو طواف یې وکړ نو هغې بیا څه خبرې وکړلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد جئتکم بالذبح زما لري په الله تعالی باندې قسمي زه الله تعالی ستاسو د حلالولو دپاره رالیږلی یم حلالولو دپاره علی رضی الله تعالی عنه وایي وایي قسم په الله نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه ذبحهم الله بأيدينا الله تعالی دا مشرکان حلال کړل زمون پر اسونو باندې لپس د ذبح راغله نو ذبح څه ته وایي د سټ د طرف نه حلالول نه بلکې د مرۍ د طرف نه حلالول نو حلالول هم شته بالکل صحیح دی هغه د روایتونو معلومی خو لیکن په دې کې وا اختیار د مسلمانانو مشر لري که چرته حکمت په دې کې چې مې حلالوي خیر دی مرۍ د طرف نه مال حلالوي امیر د تویل نو صرف د امیر د خبرې د منلو په خاطر باندې هغه بیا صحیح ده خو لیکن نفس جواز نو پدې کې څوک خبره نشي کولای دا بالکل جایز دی الله تعالی وی کافران قتل کین نو د قتل اول معنی چې مړی کین نو د مړه کول یو طریقه دغه چې بس په چاړه باندې حلال کې دغه هم صحیح ده وضرب منهم کل بنان وای د دیونه هر بند غوتو بنان نه مراد پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې ده پدری فوق العناق حدیث کې راځي انما بعثت لضرب الاعناق وسد الوثاق امام تبری رحمت الله علی ابن جریر رحمت الله علی تفسیر تبری کې دا روایت ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ز الله تعالی را لګلم لضرب الاعناق د سټونو د وهلو د پاره وشد الوثاق او د مضبوط کلک تړلو لپاره چې یا خو د کاپیرانو څټونه چې دیوال وځوه او یا داسې وکړه چې ژوندې ګرفتار کنو کلک کلک یې وتړه مولوی صاحب او شیخ صاحب او مفتی صاحب ته ووایه اوس راشه ته خو د جهاد خلاف یې چرته ځه د پاکستان د خبر تی لري که په دنیا کې چرته تا د ټوپک طریقه ته درځي چرته چې رئیس دې چرته راغیستی دی په هغې یو ډس کړی دی په تماچه باندې پوهېږي چرته ټوپک دې لیدلی دی د الله تعالی پیغمبر وای زره دیر پر را لګلې شوم چې زره کافران نه څټونه وهم او زه کلک کلک وتړم ژوندۍ چې گرفتار کړل مجاهدینو ته دغه توصیه ده باید قیدیان دنه آزاد نشي مضبوط مضبوط وتړي په دې باندې بزله نه سیزي دا خو ستاسو دشمن دی هغه دشمن دی چې مجاهدین په شهادت رسولې دي د الله خلاف کړی د کافرانو مرګرتیا کړی ده نو کم جیلیان چې مجرمان جیلیانی هغه کلک کلک وتړی الله تعالی د الله تعالی پیغمبر د دې لپاره لګل شوی البنان د دین مراد سره وضربوا منهم كل بنان وضربوا ايها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من اطراف ايديهم وارجلهم ابن جرير رحمت الله علیه تفسیر تبری کې وای د دغه کافرانو نه چره دیو په دې لاسونو کې دا په لاسونو کې دا تورې راټینګې کړې دي نو دا لاسونو باندې ول گزار وکړه لاس ته کړ کړ چې دا توره تی وغورځيږي وضرب منهم کل بنان نو دې ذکر بن نو مراد چیرې من اطراف ایدیهم و ارجلهم په لاس ول گزار وکړه په خپل گزار وکړه په هغه وخت کې خطورې وکنه نو په دې وخت کې ټوپک دی نو دا سیزه ول غواړي چې را وغورځيږي او مړی کې مردار کې ختمه کی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی ویلی ان الاصابع هي الالات فی اخذ السيوف والرماح وسائر الاسلحه ځکه لاسونه داسې ځای دی د لاسونو ګوتې داسې ځای دی چې په هغې کې توره نیولی کېږي نیزې پکې نیولی کېږي وسائر الاسلحه نورې اسلحې هم په هغې کې نیولی کېږي نو پیضا قطعه کله چې بنانهم کله چې کټ کله شي داغه ګوتی نو عاجزو عن المحاربه دا به عاجز شي بیا جنگ کولنه نو دې دې کې تی مراد بندونه د ګوتو تی مراد دی لاسونه تی مراد دی خپې تی وهل مراد دی دغه صحیح ده نور چې کم تفسیرونه دي هغه صحیح نه دي دا خبره کې صحیح ده وذریو منهم کل بنان وه یاغینا هر بند ګوتو دا خو ډیره زیاته سختی الله تعالی ونه کړله الله تعالی وای پرې سټونو باندې د پاسه به تور باندې وای او دغه سی هر بند د ګوتې تی وای مردار کوي مړی کوي دا ولې دیو څه چل کړل ذالک بانهم شاق الله ورسوله نور بسو کی ذالک دا عذاب چې په دیو باندې واقع دی دا مخ کی طریقه الله تعالی او خدله نو دا په دی وجه باندې چې دیو خلاف کړی دی الله تعالی او رسول او الله تعالی د پیغمبر ابن کثیر رحمت الله علیه ډیره زبردست ترجمه ذکر کړی ده نن سبا خلک وای کنه و یاره دغه پوجیان خو الله منی د الله تعالی پیغمبر منی نو راشه ترجمه وکا ای ترکو شرع والایمان به و اتباع ترکو شرع د دې معنی دا شول چې د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون او نظام پرې خره د الله د قانون او د الله تعالی د نظام خلاف چې وکي نو ذالک بانهم شاق الله ورسوله بس کدیو په جواب باندې الله منی نو ولې دا مشرکان هم په الله تعالی باندې قسمونه کول الله خو غیم منه خو لیکن هر کله چې د الله تعالی شریعت ته رکاوټ شو د الله تعالی د دین غوښتونکو ته رکاوټ شو نو بیا سره به جنګ کې ذالک بیان مشاق الله ترک الشرع شریعت پرېخیو و من یشاقق الله و رسوله څوک چې خلاف وکړي الله او د الله تعالی د پیغمبر په ان الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی الله سخت عذاب به ورکوي ذالکم پذوقو دا مخکې کوم عذاب چې تاسو ته درور رسید پذوقو نو دا خو سکی په دنیا کې دا خو سره مزه په تور باندې وسکی پذوقو ذوق پاربای کې ولې کیږي یو څه شی سکل نو دا خو د مزه لپاره ذوق چیرې سکلی نو دی کی اشاره دی کی تحکم دی ولی ساک کنه لکه خلک چاته یو سپیړه ورکی یو ماشوم ته بیا ته وای چې مزه دل درکړه کنه مزه وکړه دغه ذکر نه او یا مردار شول وان للکافرین عذاب النار دې دې په عبارت کې تقدیر دی واعلم او پوه شي چې یقینا د کافرانو پر عذاب د جهنم دی په آخرت کې په دنیا کې دغه حال لري نو په دنیا کې ټول عذاب عذاب دی په وجانو پر وډونو باندې ولاړ دي او د د اوړي ګرمي چې هغه د د الله تعالی پیغمبر ویلی دی دا جهنم دو ځله ساه اخلي یو ځل ساه اخلي په اوړي کې په حدیث کې راغلی نو هغې نه ګرمي جوړه شي دا پورته را ساه راوباسي او یو ځل چې په جمع کې ساه اخلي واپس نو هغه یخني جوړه شي بیا دا د جهنم په وار کې دا راغلی په صحیح حدیث کې دا راغلی نو په دنیا کې هم دغه سری دا پوجیان پر وډونو باندې ولاړ دي او په داسې ځایونو باندې ولاړ دی چې دا وردی غرق کړله او هغه پیټ یې په ځان پسې تړلي او په سر باندې هم شاته څه څیزونه تړلي شاته مخې ته ذالکم فذوقو دغه عذاب چې تاسو درکړی شو دغه سزا نو پس اوس خو دغه وسه کوي په دنیا کې په نغدو کې وان للکافرین عذاب النار او پوه شي چې یقینا د کافرانو لپاره عذاب د اور د جهنم دی یا یو وان للکافرین وای او مخکې وای بیان نوم شاق الله ورسوله او تاسو ته د هغې معنی ما وکړله ترکو شرع نو معنی دا شوله وان للکافرین عذاب النار او او د کافرانو دپاره یعنی د هغه خلکو لپاره چې د الله تعالی د قانون د نظام نه منکر دي عذاب النار عذاب د اور د جهنم دی دا ترجمه خلک پوه چې ځان نه کوي ځان نه مونږ کړله مخکې شاق الله و رسوله د الله او د الله تعالی د پیغمبر چې خلاف دي دغه ترجمه هم کړې وه د ابن کثیر رحمت الله علیه په حواله باندې ترکو شرع د الله تعالی د شریعت نه چیرې انکار کړی دی نو ان دلیل کافرین چې د الله تعالی د قانون نه انکار کوي او د طاغوتی جمهوری پارلمانی نظام پیری کوي او د غیر حفاظت د پاره جنگیږي نو دغه کسان جهنميان دي نو ذالکم په ذوقو په دنیا کې دغه پیدایان وسه کوي دغه استشهادیان دا وته درځي وان للکافرین عذاب النار او د کافرانو د پاره عذاب د اور د جهنم دی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه قوانین به ذکر کیږي د پاره د جهاد په دې کې الله تعالی اول قانون بیانې د مجاهدینو د پاره حاصل د دې دارې مجاهده ځان دومره مضبوط کا دومره حوصله وکړه چې چرته نه میدان جنگ نه ونه تختی ځکه د میدان جنگ نه تخت کول ګناي کبیره ده تختی بنا ټینګ شوتا ځکه هغه کوپر د فار جنگي هغه جهنم د ګټلو د فار جنگيږي د شیطان د خوشاله ول د فار د يهود او د نصاراو د خپل اقاګانو د خوشاله ول د فار طاغوتیان د خوشاله ول د فار هغه جنگي نو ته خو جنگيږي د الله تعالی د رضا لپاره د جنت په تمه باندې خپل الله تعالی خوشاله کې او د الله تعالی د دین د اعلا لپاره ته جنگیږي نو څنګه دې شاته راځي تختې وتی نه ومن یولهم یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو او دې ځکه یا ایها الذین آمنوا راوړل شوی دی ای هغه کامل مؤمنانو مجاهدینو ستاسو د ایمان او ستاسو د جهاد تقاضا داره چې کله مخامخ شي کافرانو ته زخپن په وخت د جنگ کې پلاتولهم الادبار نو مور ګرځوي هغې ته شاګانې مور ګرځوي هغه ته شاګانی لفظ د ادبار ذکر شوی دی شا د شان تعبیر شوی دی په دوبر سره یعنی په دې کې تاسو ډیره زیاته بیزتی ده چې دوبر ته تور مخامخ کې ته ته شاور مخامخ کې الله دا خو ستاره پاره بیا ډیر شرم دی د شرط ونه کی و من یولهم یوم جن دوبرو په دې کې اوس ذکر کیږي سزا د هغه چا چې هغه په حالت د جنگ کې کافرانو ته شاکی و تختی داغینه نو داغیر پر الله تعالی ذکر کوي سزاګانی سزا د غیر پر ذکر کی او دا د عذاب اخروی ها دو صورتونه دا غیر مستثنا شوی دو صورتونه کې شاته کېدل دا جایز دي شاک شاکول ته دو حالاتو کې جایز دي او مې ولیم چا چې وګرځل او دی تا یو مجن په دا ورځ باندې دوبره او شاخ پله الا متحرف لقتالین دا پکې پرې دی په میانس کې دا مستثنا را و مې ولیم یو مجن دوبره او چا چې وګرځول هغه ته شاخ پله په ورځ د جنگ باندې نو فقط باب غضب من الله یقینا دا اخته شو په غضب د الله تعالی باندې او ما واو جهنم زی دغه جهنم دی بیا اصل مسیر او ډیر بد زیاده ورتللو الله تعالی دنه ناراضه شو غضب د باندې وشو دا سکار دیو که چې الله تعالی دی غصه که الله تعالی دی خفه که او ځان لري په جهنم کې دی پیدا کو بیا اصل مسیر او ډیر بد زیاده وګرځیدلو تختې بنه پجنګ کی دومره لوی سزا ده ها الا متحرف لقتال مگر په هیڅ یو وخت کې به تاسو نشه نشه د کېږي دشمن نه دشمن ته شات شاکینه الا متحرفا مگر که هنر جوړون کې تاسو لیل قتال د پاره د جنگ الا متحرفا لقتال مگر که هنر جوړون کې د پاره د جنگ کولو او متحیزا الی پیا یا یو ځای کېدون کې د خپل ډلې سره د مجاهدینو سره نو دغه دوه صورتونو کې ورسو کېدل شي اوس نن سبا چې مجاهدین حمله کوي بیا شاته کی نو دا خور دې لپاره چې هنر ته جوړي یو طرف ته یو حمله ناکام شي نو بل طرف ته بیا یو هفته بعد میاش بعد بیا پلان ته جوړ کا نو دا صحیح دی الا متحرف لقتال هنر جوړون کې طریق طریقه جوړون کې د پاره د جنگ کولو دا سی وشوره مثال په تور باندې طریقه جوړه کی په یو طرف باندې په مورچه باندې وروختلې واپس شاته شي په هغه ځای باندې کام کامیابیږي نه او حمله چې کامیاب نشوله واپس تی شاته شا په بل طریقه باندې یو تراشه په بل طریقه باندې دار چې هغه طرف ته یو سنې پرې پاتې کوته هغه په یو یو ډس کړي د دې به خیال لا شي چې هم په دغه ځای باندې دي ځکه چې مرګري په هغه طرف ورختلې دوه درې کسانو ته پاتې کا مثلا دغه یو ته پیټ کړی دا د شکا نو په هغه باندې په یو یو دوه دوه ډزې کوي مرګري د بل طرف نو پیرا شغه طرف ته دشمن خیال نه الا متحرفا لقتال په یو ځای باندې سل مجاهدینو حمله وکړه حمله ناکام کیږي نو شل کسان دغه ته پاتې شي دا نور ټولو پوستو خو توجه هغه یو طرف ته راکنه چې پلانی ځای باندې جنگ شروع دی نو په هغې باندې جنگ کوه کوه شپه به شي ماښام به شي دا اتیا کسان دې لاړ شي په بله مورچه دې حمله وکړي ځکه د دیو توجه خو هغه یو طرف ته وه الا متحرفا لقتال دا بالکل صحیح ده او متحیزا الی پیا او یا یو ځای کېدونکی د خپل ډلې سره یو مجاهد دی هغه جنگ دی جنگ دی شپه را تیاره ده روان دی مخې ته روان دی چې ګوري سار شو رڼا کېږي مرګی دی په کم ځای کې دی دا په کم ځای کې دی لرې دا ځان ته پاتې شوی ده جدا پاتې شوی دی خپلو مرګرو خواله دی نو بلکل صحیح ده دغسې او متحیزا الی پیا متحرفا لقتال مجاهدینو حمله وکړله شهید شوی دی هغه به راوباسي خامخه زخمی و خپل راو باسي دا سي کارتوس تر سره خلاص شوی دي نو سمرګری برازي کنه مخ ته کارتوس وړي نو دا صورتونه جایز دي الا متحرف لقتال فقط باب غضب من الله کړه دي دوه صورتونو نه بغیر تاسو دشمن تم شاک کړه نو اخته شوی په غضب د الله تعالی باندې او ما واو جهنم زید ورتلور دی جهنم دی بیا اصل مسیر او ډیر بد زیاده ورتلو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى دا شپږم علت ذکر کوي الله تعالی د الانفال لله والرسول لپاره اے مؤمنانو مجاهدینو دا کوم مشرکان چې په جنگ بدر کې قتل کړل شول نو دا دا د الله تعالی په امداد باندې وشوله نو کله چې سره الله تعالی امداد وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم کله چې جنگ ډیر زیات سخت شو جنگ ډیر سخت شو نو نبی صلی الله علیه وسلم شګی راواغستلې په لاس کې شګی راواغستلې او د جبرئیل علیه السلام ته دا خبره کړې دا وحی و د کافرانو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم دا شګی ورويشتلې د هر کافر په سترګه کې الله تعالی شګی ولګولې دوړه ولګېدله نو هغې خپلې سترګې مګلې او ساویو پسې راغې او پې شروع وکړله نو الله تعالی وایي چې دا ټول دا ټول ترتیبات ته ما جوړ کړل دا کافران قتل شول ځکه چې الله تعالی په ملائک راولېږل الله تعالی ملائک راولېږل که نو چې امداد د سراغه وکړه سترګې دله د کافرانو سترګې چې الله تعالی ړندې کړلې او تاسو قتل کړل نو اوس په دغه کې اختلاف ولې کوئ په غنیمت کې نو دا کارونه چې د الله تعالی وکړل دا منی چې د الله تعالی کړی دي نو دا هم ومنه کنه ک الانفال لله و رسول چې غنیمت اختیار د الله تعالی سره دی او تقسیم به د الله تعالی پیغمبر کوي ولم تقتلوهم پس نه دی وجلی دی تاسو تاسو نه دی وجلی دې کې سمانه ده پلم تقتلوهم بقوتکم صحابه کرام خو پاغي باندې توري چلولې وکنه ولی هغه دو صحابه چې ویل کشران صحابه کرام عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ولې هغه نه سر کټ نک نو څنګه الله تعالی په لم تقتلهم تاسو نه دی وجلی او بلغه نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه دوه کسانو ته ویل کلا کوما قتله تاسو دوه هغه وجلی دی نو دلته بیا الله تعالی څنګه وایي چې تاسو نه دی وجلی نو دې ځکه سره یو ټکی ولګوي بس اعتراض به ختم شي پلم تقتلوهم بقوتکم تاسو دا کافران نه دی وجلی په خپل قوت او طاقت باندې تاسو په خپل قوت نه دی وجلی ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجلی دي نو دې کې اشاره دوه مطلبونه دي یو مطلب داره ولکن الله قتلهم الله تعالی تاسو لره توفیق توفیق درک سره د کموالی د اسبابونه اصله د سره کمی اسباب کوم خو لیکن الله تعالی له توفیق درک د غیر وجلو نو دا دا سیدی لکه الله تعالی چې وجلی دوی مدا چې الله تعالی زر ملائک را لګلی جبرئیل علیه السلام سره د نور ډیر ملائکونه الله تعالی راولېږي نو د هغې په وجه باندې الله تعالی تاسو ته فتح درکړله په روایتو کې دومره راغلي دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فرمایي وایي کله به چې مونږ ګزار وکړه زمونږ ګزار بلا نه ولګېدلی او کافران به راغورځېدلي نو الله تبارک تعالی د ملایکو په واسطه باندې کوړې او چابکونې ول ورکړي بعضې روایتو کې دا هم راغلي دي کله چې جنگ اختتام ته ورسید او یا کسان مشرکان هغه مردار شول نو داغي بدنونه چې کله وکتل شول نو داغي په بدنونو باندې د کوړو دغه نشانونه او کوړې داسې وي چې دا بدنونه ول سوي لکه په اور باندې چې وداغي او د الله تعالی ملائک راغلي چې الله تعالی هر کله دیو تواکل نو په غنیمت کې اختلاف بنه کوي بلکې الله تعالی ته توجه کوي دویم دره چې الله تعالی د مجاهد عقیده جوړي ولکن الله قتلهم دا به نه وي چې یو ډز دې کړی او بیا چېرې دنیا دغه کې چې ما دا وکړل او دا وکړل نه نسبت یې وکړه الله تعالی ته کله چې نسبت الله تعالی ته وکړي الله تعالی په دې باندې خوشحالي پلم تقتلهم تاسو نه دی وجلی دی لره بخپل قوت باندې ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجلی دی یعنی الله تعالی تاسو له توفیق درکړ دی د وجلو یا الله تعالی ملائک راولېګل و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله قتلهم دا یو ټکی او سره زکه بنصره ایاکم الله تعالی سره امداد وک و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ترجمه چې صحیح وکي اعتراض به نه راځي ترجمه چې ورانه وکي نو بیا ورمانه اعتراض راځي و ما رمیت او نو رسولی ته شګي سترګو را کاپیرانو ته اذ رمیت کله چې ویشتلې ته شګو لاره د خپل لاس نه ولکن الله رما لیکن الله تعالی ورسولی هغه شګي سترګو را کاپیرانو ته دا ترجمه کې چې وکړي اعتراض نشته او چې دغه ترجمه ونه کوي عام خلک ترجمه نه کوي و ما رمیتا نه ویشتلې تا اذ رمیتا کله چې ویشتل لیکن الله تعالی ایشتلیو نو و ما رمیتا تا نه ویشتلې اذ رمیتا کله چې ویشتل الله تعالی ویشتلیو نو دا څه معنی ده بیا یو وای چې نه دی ایشتلې بیا و اذ رمیتا وی دیشتل نه نه دا ترجمه نه ده په کم ځای کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت درمی شوی نو ال د کې دی مراد دار چې تا د خپل لاس نه شګې چرې ور گزار کړلې مشرکانو طرف ته او په کم ځای کې چې ته نه پیښوي ده او اثبات شوی دی د نبی د الله تعالی لپاره نو ال د کې تی مراد شګې رسول تی مراد دی نو اثبات په یو معنا سره شوی دی په یو اعتبار سره شوی دی او نه پی په بل اعتبار سره شوی دی تا وشتل نه لري کړی یعنی تا نه لري رسولې بلکې الله تعالی دغه شګې سترګو کافرانو ته ورسولې او اذ رمیت تا وشتل کړی دی تا خپل لاس نه وشتل خو تا کړی دی خو لیکن رسول تا نه دی نو ترجمه رسی شول بیا وری و ما رمیت او نه دی رسول تا شګي سترګو د کافرانو ته اذ رمیت کله چې ویشتلې تا دغه شګي د خپل لاسونو نه ولکن الله رحمه لیکن الله تعالی دغه ورسول سترګو د کافرانو ته وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم وليبلي المؤمنين دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی فعل ما فعل الله تعالی وکا کار چې کوم یو کا دا ولی وليبلي المؤمنين دې لپاره چې الله تعالی ورکی مؤمنانو ته دې کې بلا فمانه دا عطا سره دی ورکول دې لپاره چې ورکړي الله تعالی مؤمنانو ته منه د خپل طرف نه بلا ان حسنه هغه انعام قیسته خیسته انعام الله تعالی ورک دیو جنا مفسرین معنا کړی بلا ان لیبلی المؤمنین منه بلا ان عطاء او بیا وی وهو الغنیمه د بلا حسن مراد پرې ده کې غنیمتونه ته مراد دي دیر پاره چې ورکه الله تعالی مؤمنانو تر خپل طرف نه بلا ان حسنه ورکړه خیسته انعام خیسته چې غنیمتون دغه غنیمتونو نو الله تعالی در دې غنیمتونه درکړي اختلاف پغې کې مکوي ان الله سميع الله تعالی اوري ستاسو خبرې ان الله سميع الله تعالی اوري تاسو کله جنگ کوي الله اکبر نره تکبیر پیوای الله اکبر دا الله تعالی اوري او دغه سي الله تعالی اوري د مجاهد د ډزو आवाज مجاهد چې کله ډس کوي په دشمن باندې الله تعالی دا اوري علیمون پوه دی الله تعالی ستاسو په نیتونو باندې چې د سره پاره جنګېږئ الله تعالی ستاسو په نیتونو باندې هم پوه دی ذالکم وان الله موهد کید الکاف موهن کید الکافرین ذالکم دغه کار خو دغه سی وشو ستاسو سره ذالکم دا مخکې دا کم کار چې وشو نو دا خو ستاسو سره وشو الله تعالی ستاسو سره امداد وکړو کافران قتل کړی شول په سترګو کې شګې ونښولې ونښلولې الله تعالی وان الله موهن کید الکافرین او پوه شي پرې باندې د دې په عبارت کې تقدیر دی وان الله واعلموا ان الله او پوه شي په دې خبره باندې چې یقینا الله تعالی کمزوري کون کړي چل تدبیر د کافرانو لره تدبیر د کافرانو لره الله تعالی کمزوري کوي په دې کې اشاره شو لدی ته طالب جانه لکه څرنګه چې په دغه په دې جنگ کې د اصول تابعداري دی وکړه الله تعالی له فتح درکړه نو دغه سي ک بیا تر الله تعالی په دین باندې ټینګي یا د مشرکان دا وای چې زه دې ظلم خو به لاله خو لیکن بیا به ګورو الله تعالی وی بیا به ګورو وان الله موهن کید الکافرین ته ګوري الله زوم د سره ګورم زه او دغه سي مجاهده ذالکم دغه کار خو شو خو بیا پرم دغه سي کار کوه الله تعالی وری دشمنان چری او ذلیل کی الله تعالی دې دین اسلام ټول دشمنان ذلیل کی او کید الکافرین ذکر شوی کافران د مسلمانانو په خلاف باندې ډیر منصوبې جوړی ډیر سازشونه جوړی لخر جوړی پارلمان او په دارون ندوه کې را فیصله کوي وروسته اوس راځي دارون ندوه کې مشوره کړې خو الله تعالی پر دې دا ټول تدبیرونه چیرې په دیو باندې ولا یحق المکر سیء الا باهلی دا به الله تعالی دیو ته ورسي ان تستبتیو فقد جاءکم الفتح و ان تنتهوا فخیر لکم ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت دې آیات کې دو مطلبونه دي او دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخفیف تخفیف او زجر الله تعالی بیانوي او خطاب دی کافرانو ته په اخر کې بشارت دی مؤمنانو ته د آیات دوه مطلبونه دي ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې هغه ته اشارات کړی دي دغه سه نور مفسرینو خلاصه دا غیره دو ترجمه دي او دو مطلبونه دي اول د آیات کې خطاب د کافرانو ته او فتح په معنا د فیصله سره ده نو دې کې معنا به داسې کوي فتح په معنا د فیصله سره او خطاب د کافرانو ته ان تستفتحو فقد جاکم الفتح که تاسو غوښتله فیصله نو فیصله ته راغلله او فیصله دیو کله غوښتلې وه وروسته به راشي تاسو ته ما ویلي کله چې د ابو جهل سره لږ اختلاف راغلی مشرانو نو لار د د کعبه غلاف ونیو او دای وغختله اللهم ان کان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم الله تعالی ته دمونږ فیصله وکا کدا پیغمبر په حق باندې نه الله تعالی دا تبا ک او کومګه په نه حق باندې الله تعالی په باندې کانی را وراو د اسمان نه نو کانی هغه ویلی خو الله تعالی په د وسپنو بارانو ک د وسپنو باران د کانو په ځای باندې په وسپنې را وریدل نو الله تعالی ان تستبتهو که چره غختله تاسو فیصله نو په قد جاءکم الفتح بس دغه فیصله شوله دغه فیصله شوله بس سیده دا خبر خلاص شوله و ان تنتهو کومنه شوري تاسو ر کوپر نه د مسلمانانو د جنگ نن په خیر لکم دا وی غره تاسو ر پاره و ان تنتهو ک تاسو ر دیموکراسي نه د کوپر نه د جمهوریت نه ر پارلماني نظام نه قلار شوي او د الله تعالی قانون ته تسلیم شي په خیر لکم دا وی غره تاسو د پاره و ان تعودوا نعود او که تاسو ګرځئ جنگ د مؤمنان مسلمانانو ته کوبر او شرک ته نعود الله تعالی مونږ به مور وګرځو مدد د مؤمنانو ته ته کر مسلمان سره بیا جنگ کې الله تعالی وی طالب سره وز بیا دغه وکم مرسته بو سره وکم مخ کې طالب سره دې چړلې ده هغه کې خراب شوی قلار سره دینه طالبانو سره چړ مکه د دې مثال له پیریان دی داسې دینه به دی وਹੀ داسې گزار بل در کې چا ته پتم نه او داسې وشول کنه په هر ځای کې پاکستان زخمی زخمی دی داسې یو ځای باندې پاتې چل د کې پکې څه پکې نه شوی او کم ځایونو کې چې نه شوی نو ال د کې ومن تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو او د مشرانو پای کې خپل حکمتونه ځکه ونی شي ان تستفتحون یو معنا دا شوله خطاب د کافرانو ته پته په معنا د پیسې لې شوله دویم قول لمبسرین داره چې دا خطاب د مؤمنانو مسلمانانو ته او او پته په معنا د نصرت سره ده نو دې دې کې اوس معنا دا شوله ان تستفتیو فقط فقط جاکم الفتح غختل تاسو مدد د الله تعالی نه نو بس تاسو ته مدد د الله تعالی راغی استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه تاسو مدد غختل د الله تعالی نه نو الله تعالی تاسو دعاګانې قبول کړلې الله تعالی مې امدادو ک الله تعالی زر ملائک راولېګل نو بس دغه فقط جاکم الفتح امداد د سره راغی د الله تعالی مدد د سره شامل حال شو او و ان تنتهو دا اوس بیا خطاب دی کافرانو ته و ان تنتهو که منه شولی تاسو یې کافرانو د کفر او د بېدینۍ نه هم دا غوره دي ستاسو دپاره و ان تعودو نعود او که راوګرځېدلی جنګ د مؤمنانو ته نو موږ به راوګرځو امداد د مؤمنانو ته ولن تغني عنکم فئتکم شیئا او پیدا در نه کړه تاسو د پنه کړل تاسو نه پیاتو کوم ډلې تاسو شین هیڅ عذاب د الله تعالی هیڅ تکلیف او موږ شپارس لکیو لس لکیو خو ډیرو کې ډیر امریکا نه الله تعالی وایي چې اے کافرانو که تاسو په خپل په اصلحو باندې تاسو دوکه شئ په جازونو باندې په هلیکاپټرو باندې یا په توپونو باندې دوکه شئ او یا په خپل ډیر پوج باندې دوکه شئ الله تعالی وایي دغه ستانه څه تکلیف نشي لري کولی اگر که دا ډیر زیات ولې نه دې په عبارت کې تقدیر دی وعلم او پوه شئ ان الله مع المؤمنین ستاسو دا ډلې د مؤمنان مسلمانانو په بدل کې هیڅ شی نه دي ځکه الله تعالی مرګره دی د مؤمنان مسلمانانو بالعون او نصر الله تعالی امداد کې د مؤمنان مسلمانانو سره نو ستاسو که ډیر هم یی خو لیکن دا خدای الله تعالی سره مقابله ده او چا چې د الله تعالی سره مقابله کړې ده نو هغه همیشه لپاره هغه بیکاره شوی دی هغه جنگ بیللی دی جنگ نشي ګټلی ځکه چې الله تعالی د مجاهد سره دی الله تعالی د مؤمن مسلمان سره دی الله تعالی دغه مدد کوي الله تعالی غل فتح ورکوي